زدا نه غړم په حال کې لار را ترخ کار شي رور په ما باندې راخ کار شي بچی را باندې راخ کار شي زدا نه غړم او چون کې دستور دا ده چې خلک خدا سي بی اجازه ترازي دا یاد پاګې باندې نازل شه دا قانون ایمان والو ایمان والو ځکه د مور کورتا یو صحابي د رسول الله نه تاسو شو یا رسول الله زبا اجازه غواړم چې کور کې صرف زما بای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ویل آو هغه اې د الله رسول چې صرف ابای می نبی علیہ السلام بیا به اجازه غواړي یا رسول الله چې صرف زما ابای محبوب عالم صلی الله علیه وسلم تدا خوخه ان ترى امك مكشوفه ځینې داسې حالات په حالت باندې خوخه چې خپل به ویني خدا نه خوخه نو اجازه به غواړي کنه غیر بیوتکم ها استحبابی طریقه ویدام دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ داغه بی بی خبره کوي زینب چې عبد الله او چې کله براغه د یو حاجتنا نفنتها ال الباب دروازه ته براور سید نو ټوخه به وکا لاړې به تازه کړې غاړه به تازه کړلا چې د سنا چې په خپل کور په داسې حال دن شمه چې هغه زمام نه خوخه زما د بیبي معنا استحبابي طریقه خدام نه چې خپل کورم ده نو پکار ده چې ور وټکوا لغاړه تازه کا او چې د خپل بیبي نه علاوه نور کورونه دي د مور کور ده د خور کور ده د ورور کور ده رشتہ دارانو کورونه دي بیا خو اجازه غوښتل دا فرض او لازم دی استیبابی مسله نه فرض ذکر الله لا تدخلوا مداخله گئے کورونو تا غیر د خپل کورونو نه حتا تستانسو تر دې چې اجازه وغواړي بیا اجازه صدا غاړه به تازه کې ټوخه به وکې کور خلکو تبا پته ولګي چې څوک په دې ور کې دی یا ور لګ لګ وټه کوا هغه برا وزې نو ته ته السلام علیکم سلام علیکم ادخلوا داخل شمه کاغه داخل شانو ډیره خدا کاغه لګ ودرېګا نو بیا هم ډیره خدا کاغه هغه د دروازه ګورا یا غاړه تازه کا هغه سړی بروزی تورته السلام علیکم یا اول کې السلام علیکم زپلانه ما داخل شمو کنا کله چې بیا په وی ورلې نو بیا بل سلام وکا ځکه دا مخ کې سلام د استیزانو نو بل سلام به کوم سلام کې سلام د تحیه سلام د تحیه دن قتل حرام لکه د بدن عورت ته قتل حرام نو ورا ولا بواب کما عورت ده سهن ده چار دیوالی ده کچن ده منډاو ده کوټه ده دیتا قتلم حرام دي ها علا بګوره کله چې اجازه توشه په یاد دي مسلمانانو نو دی راشي په بلې باندې راشي نو بلې ټکې یکورا کټګوري یکورا ورا زما ما رازا رازا لالا کور دے یا خدای دې پتام الله دې نیکی راوړي الله دې ستا په لالا لالا کور هغه مرتواز کوي لالا راځه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلاس کې چلے شیدا ویل کما ته پته وې چې دا سړی په دې سورو کې ګوري ما بد د داسترګې د دنه نه په دې له شی باندې سورې کړې وې او نبی علیہ السلام وهل جعل الاستزان الا لاجل البصر دا اجازه خود دې د پاره دا چې نظر دی ونه لګي نو بیا اجازه صلا طلب کې تا خاصه مکتو سهن دی وکتو چار دیوالی دی وکتا تا خو کې چنتا ګوره منډو در تخکارا وس دی اجازه سمان ادا سا دا خوستا کور دی راځنو محبوب عالم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ده امام بخاری او امام مسلم دا حدیث نقل کړي وای که یو سړی بی اجازه تا قتل وکړو هغه سترګه چا وچولا نه پد باندې دا توی دا توی ما کان علیک جنا تا باندې ګنا نشته ده دون سخت سزا ده دون سخت حکم ده اگر چې مسلمانان یا ایها الذین آمنو غیر محرم ای تا د بهر نه السلام علیکم دته سلام د استیزان وای دا دا جایز دی خو چې دن نه आवाज راو ما شوم برا وزي یا زنانه وای څوک نشته اجازه غواړي که څوک نه ونه بیا به واپس دی دا نه چې بس بس تر کومه پورې چې دا ور دیا سورې کړي نه دی او یا دې دا سړی د کندونه را ایستره نه دی والله بنی ادم یو زله دې وټکاو بیا دې وټکاو بیا دې وټکاو نو زد الله بنی ادم فرجعو هو اسکالکم د دوانو جهانو سردار روان شو او را منډ کړي یا رسول الله یا رسول الله اول تاسو جواب نه راکاو نور روان شوما مال نور اجازه نه وا مېر الله نبی مونږه پټ پټ دا خو مونږ ویل چې د الله د نبی سلامونه په مونږ باندې زیات شي د الله د پیغمبر سلامونه په موږ باندې زیات شي نمنګ زکه د الله نبی د الله رسول صلی الله علیه وسلم منګ زکه الله الله نبی علیہ السلام لاړو او ورله یو زبردست پروګرام کړي نبی علیہ السلام هغه دعا اکل طعامکم الابرار وسلت علیکم الملائکه سونه لوی ګناه ده سونه لوی ګناه ده غیر محرم ته قتل هغه قتل چې الله حرام کړي الا انان تزنیان محبوب عالم دې تزنا ویلې الله الله د زنانو ډول سنگار د سه برابر کړي دیو ته قتل کې دی شي په دیو باندې هم د الله لعنت د الله د لعنت باران وریږي او خلک وای الله په دې خادای کې راته خیر کا په خیر را روان دي لعن الله الناظرا والمن الله دې دا خبر استا سره ته دې الله کوزه کې زمانه ته دې مله کوزه کې الله د پاره خپل نظر واپس کیا بشمیر احادیث د محبوب عالم په دې کې دي سونه سزاګانی تانوی رحم الله ته یو مرید خط ورېګا اجما کې د نظر د واپس کولو قوت نشته ده بس کله چې دا خبره وکړه ا نوجوان ته الله توبه نصیب کړه رښتینه توبه یې وستله او صحیح د الله یو زبردست عابد ته جوړ شو ایمان والو د دنیا ډېره مختصره ژوندۍ ده